الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين محترمو مؤمنانو مسلمانانو ورونو موږ د رب العالمین په مدد سره د بعضې صحاباو مختصر سیرت بیانولو نو اوس په دې درس کې به د هغه صحابي لنډ سیرت بیانېږي چې د مکې مشرکان په اقتصاد او خوراکي شیانو کې مسلمانانو ته مجبور کړل چې بیا دغه مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوال وکړو او د دغه صحابي نوم دی ثمامه بن اثال رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ورونو د هجرت په شپږم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزم او اراده وکړه چې د رب العالمين په طرف باندې د دعوت لمن چې ده هغه نوره هم فراخه کړي نو د عربو او عجمو باچهانو ته يې خطونه وليکل او دا يې ور وليږل او په هغې کې يې دوی د اسلام په طرف باندې را دعوت کړل نو په هغه خلکو کې چې خطونه يې ور ليږلي وو يو هم ثمامه بن اوثال وو او دا هیڅ د تعجب خبره نه ده چې ثمامه د جاهلیت په دوره کې د عربو رئیس و او د بنو حنیفه او په وتلو سردارانو کې یو سردار و همدارز د یمامې په بادشاهانو کې یو داسې بادشاه و چې د ده هیڅ نافرماني نه کېده ثمامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالې سره د احتقار او د اعراض چلند وکړو مخ یې تنه واړولو او خپل عزت یې په ګناه باندې باعث کړو د حق او خیر د دعوت د اوریدونه خپل غوګونه چې دی هغه کانه کړل د دې نه پس ورپسې شیطان نور هم مسلط شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو او د د دعوت د خاورې لاندې کولو قصد او اراده یې وکړه نو سمامه د دې سره نور سم فرصتونه څارل دې لپاره چې په ناګهاني شکل باندې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کامیابی مونده کی او خپل نیت ته عملی جامه ور واغوندي خو کچیرته د سمامه د ترونو څخه یو تن په اخیره لحظه کې د خپل عزم نه ایثار کړی نه وای نو نژدې وو چې خپل هغه هدف او جرم ته عملي جامه ور واغوندي، یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي. خو رب العالمین نبی علیه السلام د ده د شر نه محفوظ کړو. ثمامه که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاس واخستو خو د صحابه د کړهولو نه لاس نه و اخسته صحابه ته به تکلیفونه ورکول او دوی ته به فرصتونه او موقع څارله تر دې چې په یو شمېر صحابه باندې کامیاب شوی وو او په ډیره بیرحمې سره په شهادت باندې رسولي وو نو ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ده وینې مباحې ګرځولې وې او دا اعلان یې په خپلو ملګرو کې ښکاره کړی و. نو په دې خبره باندې ډېر وخت نه و تېر شوی چې سمامه د عمرې کولو اراده وکړه او د مکې په طرف باندې روان شو او ده دا غوښتل چې د کعبې طواف وکړي او د خپلو بتانو په نوم باندې ذبحه وکړي، خو ثمامه مدینې ته نژدې په لاره کې و او یوه داسې واقعه ورسره وشوه چې ده هیڅ فکر او خیال نه و کړی او هغه داسې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو د ګزمو څخه یوه ګزمه په خپله علاقه کې ددې يرې د وجې ګرځېده چې هر سينه د شپې د طرف نه څوک مدينې ته داخل شي او يا څوک دې به دې اراده ورباندې عملي نه کړي نو د غزمې مجاهدينو سماما په داسې شکل باندې اسير کړو او بندي يې کړو چې هغه يې نه پېژندو او مدینې ته یې راوستو، د مسجد په یوه ستنه پورې یې وتړلو، دې لپاره چې نبي صلی الله علیه وسلم په خپله د اسیر په باره کې پوه شي او د ده په باره کې خپل امر وکړي. نو کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد په طرف باندې ووتو، او مسجد ته د ورننوتلو نیت وکړو نو سمامه یې په داسې شکل باندې په سترګو شو چې هغه په ستنه پورې تړل شوی و نبی علیه الصلاة والسلام خپلو ملګرو ته وویل تاسو پوهیږئ چې څوک مو نیولی دی صحابه ورته ویل چې اې د الله رسوله نه مونږ نه پوهیږو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا سمامه بن اوسال حنفی دی او تاسو د دې سره ښه معامله وکړئ بیا د دینه پس نبی علیه السلام خپل کور ته لاړو او خپل اهل ته یې وویل چې کوم خوراک درسره وي هغه سره راجمع کا او سمامه ته ور ولېګا او بیا د دینه پس امر وکړو چې سحر او بیګا اوخه ولوي شي او شیدې یې سمامه بن اوسال ته ورولېږئ او هغې ته یې وروړئ دا عمل د هغې نه مخکې ورسره وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثمامه سره ملاویږي او د هغه سره خبرې کوي یعنی دا عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات نه مخکې ورسره وشو بیا د دې نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې نیت باندې ورته راغلو چې سمامه ته اسلام طرف ته دعوت ورکي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ای سمامه ستا په وړاندې باندې څه دي سمامه ورته وویل چې ای محمده صلی الله علیه وسلم زما په نیز باندې خیر دی که مې وجنې یو قاتل به دې وجلی وي او که ښه را سره وکړې نو د یو شاکر سره به ښه وکې او که د مال غوښتنه کوې نو وغواړه هغه څه به درکم چې ستا زړه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سمامه په خپل حال باندې دوه ورځې پرې خودو او خوراک څخه کې ورته راوړو او د دې سره به ورته د وخې شي دې هم را لګلې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا راغلو او ورته ویل چې اسمامه ستاسو وړاندې باندې څه دي ثمامه ورته وویل چې زما په وړاندې باندې هغه څه دي چې مخکې مې درته وویل، که ښه کوې نو د یو شاکر سړي سره به ښه وکړې او که مې وژنې نو یو قاتل به دې وژلی وي او که د مال غوښتنه لرې نو ویې غواړه چې زړه دې وي هغه به درته درکړم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شانتې پرېښودو. نو کله چې راتلونکې ورځ شوه، نبي عليه الصلاة والسلام ورته راغلو او ورته ویې ویل چې سمامه ستا په وړاندې باندې څه دي؟ سمامه ورته وویل چې زما په وړاندې هغه څه دي چې مخکې مې درته وویل که ښه کوې د یو شاکر سړي سره به ښه وکې او که مې وژنې نو یو قاتل به دې وژلی وي او که د مال غوښتنه لرې نو وغواړه چې زړه دې وي هغه به درکم د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وکتل او ورته وی ویل چې سمامه پرېږدئ دوی هم لاسونه ورته خلاص کړل او پرې خودو سمامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نه تیر شو تر دې چې هغه خرماو ته ورسېدو چې د مدینې په څنډه کې نقیع ته نږدې شنې ونې وې او هلته اوبه هم وې نو د هغې په وړاندې یې خپله اوښه ښی کړه یعنی ویدروله هلته یې ښه اودس تازه کړو لږ وروسته یې بېرته د مسجد په طرف باندې د خپلې اوښې واګې راتاو کړې نو هلته د وررسېدو سره سم د یوې ډلې مسلمانانو په مخ کې ودرېدو او ویې ویل چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله نو د اسلام کلمه یې وویله او مسلمان شو ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته مخ واړولو او ورته ویل چې ای محمده والله که په مخ د ځمکه باندې ستا د مخ نه بغیر راته بل مخ مبعوض وو یعنی ستا د مخ سره مې به ډیر بغض او حسد لرلو خو اوس ستا مخ د ټولو مخونو نه راته محبوب او خوښ دی والله چې ستا دین به راته ډیر مبغوز وو او ډیر بغض مې به ورسره کولو خو اوس ستا دین د ټولو دینونو نه راته خوښ او محبوب دی والله چی ستا ښار به ماته په ټولو ښارونو کی مبغوض ښکار کیدو او مبغوض معلومیدو خو اوس په ټولو ښارونو کی راته خوښ او محبوب دی. بی ددی نه پس ور زیاته کړه او وی ویل، ای د الله رسوله ما ستا د ملګرو وینی توی کړی دی. د هغې په باره کې په ما باندې څه واجب دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اے ثمامه نن ورځ په تا باندې ملامتیا نشته ځکه چې د اسلام په وجه باندې مخکینی هر څه معاف کیږي بیا ثمامه ته د هغه خیر په باره کې بشارت او زیری ورکړی شو چې رب العالمين د ده د اسلام د راوړلو په وجه باندې ليکلې وو، د ثمامه د تندي نه ګونځې چې د هغه وغوړېدلې او وې وېل، والله په مشرکينو کې د هغې نه زيات په څو چنده باندې قتل وکم کوم مې چې ستا په ملګرو کې کړې دې او د دې نه وروسته به خامخا ځان او خپله توره او هر هغه څه چې زما په واک کې دي ستا او ستا د دين د مرستې او مدد په لاره کې په کار واچو. وروسته یې بیا وویل، اې د الله رسوله! زه چې کله ستا ملګرو نیولم، هغه وخت ما د عمرې نیت کړی و، اوس راته ووایه چې څه وکړم؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې خپلې عمرې ته لاړ شه، خو د رب العالمین او د هغه د رسول په طریقه باندې یې وکړه، ثمامه ته یې هغه څه ور وښودل چې په مناسکو کې باید وشي، یعنې د عمرې کولو طریقه یې ورته وښوده. مسمامه د ځمکې په سر باندې اول مسلمان و چې مکې ته د تلبیې په حالت کې ورداخل شو. قریشو د تلبیې غږ واورېدو په ورخطایې او قهر سره په داسې شکل باندې منډې د غږ په طرف باندې وروهلې چې تورې یې د تیکو ایستلې وې دې لپاره چې په هغه چا باندې حمله وکړي چې دوی په خپل غږ سره ځورولې دي کله چې خلک ثمامه ته ورغلل، ده د تلبیې غږ پورته کړو او اوچت یې کړو او په ډېر ستر او همت سره یې دوی د نظر لاندې نیولي وو. نو د قریشو د ځوانانو د ډلې نه یو ځوان اراده وکړه چې ثمامه په غشي باندې وویجني، خو قریشو یې لاس ونیو او ورته ویې ویل چې خوار شي، ته پوهېږي دا څوک دی؟ دا خو ثمامه بن اسد د یمامې بادشاه دی والله که مو ده ته څه بد ورسول د د قوم به په مونږ باندې خوراکه بنده کړي او مونږ به د لوږې ومرو بیا د دې نه پس قوم په داسې حال کې ثمامه ته ورغلو چې تورې په خپلو تیکو کې اچولې وې او ورته ویې ویل، اې ثمامه! ایا ته ګمراه شوې؟ خپل دین او د پلارانو دین دې پرېښودو؟ ثمامه ورته ویل چې ګمراه شوی نه یم، بلکې د غوره دین تابع شوی یم. د محمد صلی الله علیه وسلم دین مې خوښ کړو. ورپسې یې زیاته کړه او ویې ویل، د همدې کور په رب مې دې قسم وي! کله چې زه یمامې ته ستون شوم، نو تر هغه به نه د یمامې دانه غنم او نه بل غوره شی تاسو ته رسېږي، تر څو چې ټول د محمد صلی الله علیه وسلم د دین تابعداران شوي نه وای. ثمامه بن اثال رضی الله تعالی عنه د قریشو په مخ کې په هغه شکل عمره وکړه او سر ته ورسوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په امر کړی وو. او قرباني هم د رب العالمین د نږدېکت حاصلولو په نیت باندې وکړه نه د بوتانو د غیر الله د پاره سمامه رضی الله تعالی عنه خپل سیمه ته ستون شو او خپل قوم ته امر وکړو چې په قریشو باندې خوراکي سامان بند کړي دوی امر ته لبیک وې او په ماکی والا باندې ټول غره شایان بند کړل نو هغه بندیز چې سمامه رضی الله تعالی عنه په قریشو لګولې وو ورځ تر بلې سختېدو نرخونه او ریټونه اوچت شول الوګه په خلکو کې سخته شوه او قریش ډیر په تکلیف کې اخته شول تر دې چې د خپل ځانونو او د خپل اولادونو په هلاکت باندې ویریدل چې هسې نه د لوږې مړه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې لیک واستولو او ورته ویې لیکل موږ په تا باندې باور لرو چې ته صله رحمي کوې او نورو ته هم په دې طرف باندې تیزي ورکوې خدا دې تا اوس رحم کټ کړی پلرونه دې په تورو ورته ووژل او زامن یې په لوږه ورته وژنې ځکه چې ثمامه بن اسال زمونږ نه خوراکي سامان بند کړی دی او مونږ ته یې ډېر ضرر رسولی دی نو که دې زړه وي چې یو لیک ورته ولیکې تر څو مونږ ته خوراکي سامان راپرېږدي نو دا کار وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثمامه رضی الله تعالی عنه ته لیک ولیکلو او ترې ویې غوښتل چې دوی ته خوراکي سامانونه ورپرېږدي هغه هم ورپرېښودل نو سمامه بن اوسال رضی الله تعالی عنه پاتې ټول وخت د دین سره یو وفادار شخص وختو او د خپل نبی د وعدو حافظ وو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رفیق اعلی سره وصل شو یعنی وفات شو عرب د رب العالمین د دین څخه ډلې ډلې او په انفرادي شکل باندې وتل او په بني حنیفهو کې مسیلمة الکذاب راپورته شو او دوی یې په خپل ځان باندې د ایمان راوړلو طرف ته راوبلل. ثمامه رضی الله تعالی عنه د ده په مخ کې ودرېدو او د ده قوم ته یې وویل، ای بنو حنیفهو! ځان د دې تور تندر څخه وساتئ، دا داسې تندر دی چې هیڅ روښنایي نه لري او نه پکې هیڅ روښنایي شته. والله دا د الله د طرف نه هغه چا د پاره شقاوت او بدبختي ده چې دوی پۀ باندې اخته شوي دي او د هغه چا د پاره بيا ستر امتحان دی چې هغه پۀ باندې نۀ دي اخته شوي. بيا يې د دې نه پس وويل، اې بنو حنيفؤ! دوه شيان پۀ يو وخت کښې سره نۀ جمع کيږي، محمد صلی الله عليه وسلم د الله رسول دی، بې د دې نه پس وې چې د الله تعالی د دې کلام نسبت د مسیلمه د دې قول سره څنګه یو شان کېدای شي؟ مسیلمه دا ویلي وو. یا دبدع نقي ما تنقينا لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرينا اي چونګخي پاک کړه هغه څه چې ته یې پاکوې ته نه څښاک منع کوې او نه اوبه ککړوې او خیرنوې نو د دې نه وروسته دی او ورسره پاتې په اسلام باندې ملګري راپاڅېدل او د رب العالمین په لاره کې او د ده د کلمې په ځمکه باندې د اوچتولو په نیت باندې یې د مرتدینو سره جهاد شروع کړو. وجزا الله ثمامة بن اثال عن الاسلام والمسلمين خيرا واکرمه بالجنة التي وعد المتقون رب العالمین دې ثمامه بن اوثال رضی الله تعالی عنه ته د اسلام او مسلمانانو د طرف نه نیکه بدله ورکي او الله تعالی دې دې ته په هغه جنت کې عزت ورکي چې د متقیانو سره وعده کړې شوې ده مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا و د ثمامه بن اوثال رضی الله تعالی عنه مختصر سیرت نو که څوک د ثمامه بن اسال رضی الله تعالی عنه په باره کې نور معلومات حاصلول غواړي هغه دې دغه کتابونه وګوري الاصابه فی تمیز الصحابه د ابن حجر اول جلد الاستعاب د ابن عبد البر اول جلد سیرت نبوی د ابن هشام او داسې نور د سیرت کتابونه مومنانو مسلمانانو ورونو اوس راځو دې ته چې د دې سیرت نه بعضې فائدې بیان کو او په دې سیرت کې زمونږ استاد لپاره کوم درسونه پراته دي اول درس او اوله فائدہ هغه ده چې د مسلمانانو امیر ته پکار دي چې د خپل مرګرو نه بغیر د نورو کسانو د هدایت غم او فکر ورسره وي او د هغوی د قوم یا د ډلې مشر ته په مختلفو نبوي طریقو سره دعوت وکړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو او عجمو مشرانو ته خطونه ولېږل د دې لپاره چې د اسلامي قانون او نظام نه دفاع وکړي او په مخ د ځمکه باندې اسلامي قانون او نظام حاکم شي او د مسلمان به دا سوچ او فکر نه وي چې بې دینه انسان راونیسي او قتل یې کړي نه زمونږ ستاسې به مهم او غټ سوچ او فکر دا وي چې په مخ دې ځمکه باندې اسلامي قانون او نظام حاکم شي ولو که د دنیا ټول کافران راشي او اسلام راوړي نو موږ تاسې به ورته غاړه ایږدو لکه څرنګه چې نبی علیه السلام د ثمامه بن اثال رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کړو او د اسلام طرف ته وته دعوت کولو سره د دینه چې د صحابه هم قتل کړي وو او صحابه یې وجلي وو او شهیدان کړي وو همدغه شانتي نور اسلام او مسلمانانو ته تکلیفونه رسولي وو دویم درس او دویمه فایده، یو قوم او یوې ډلې ته د اسلامي قانون او نظام ته د دعوت کولو طریقه دا ده چې د هغې د مشر سره خبره وکړې شي او د هغې مشر ته قناعت ورکړې شي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل او مشرانو ته خطونه ولېږل دریم درس او دریمه فائدہ کله چې یو اصلي کافر د مسلمانانو په لاس کې باندې شي اګر که دغه کافر غټ او مشر سړی وي او مسلمانان یې هم قتل کړي وي نو د مسلمانانو امیر ته دا جایز دی چې د هغه سره احسان وکړي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل څلورم درس او څلورمه فائدہ هغه دا چې که بعضی کسان ستهر څومره سخت دشمنان وي په اسلام کې خو د هغې د هدایت نه به انسان نه نا امیده کیږي لکه څنګه چې سمامه بن اثال رضی الله تعالی عنه ته رب العالمین هدایت وکړو چې دې دومره سخت کافر وو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خط یې هم ونه کتلو خو رب العالمین ورته هدایت لیکلی وو او ورته هدایت یې وکړو پنځم درس او پنځمه فائده، مسلمان ته په کار دی چې د غفلت نه ځان وساتي، ځکه چې دښمنان په هغه وخت کې په مسلمانانو باندې حمله کوي چې کله مسلمانان په غفلت کې وي، اوس مسلمانان په مختلفو غفلتونو کې پراته دي او کافرانو پر باندې حملې کړې دي او دغه کافران په خپلو حملو کې کامیاب شوي دي. چې د مسلمانانو د غفلتونو نه یو غفلت چې د هغه فکري او ذهني غفلت دی کافرانو د مسلمانانو په فکر او سوچ باندې حمله کړې او د مسلمانانو د سوچ او فکر نه د اسلامي سیاست او د اسلامي قانون او نظام نه دفاع کول او د اسلامي قانون او نظام حاکمولو سوچ او فکر چې د هغه وستلې دي او دی ورته ویلی دی چه دسیاست سره دمسلمان څه کار دی دمسلمان خو دسیاست سره کار نشته بلکه سیاست به کافر جوړوی کافر به چلاوی او کافر به مشری کوي او داسې نور لکه دا حال اوس موږ تاسو په خپل سترګو باندې ګورو شپږم درس او شپږمه فائده هغه دا چې د اسلامي قانون او نظام نه په دفاع کولو کې په انسان باندې زخمونه، تکلیفونه، زندانونه، وجل کېدل او داسې نور مشکلات به راځي لکه څنګه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه په ملګرو صحابه باندې راغلي وو اووم درس او اوومه فائده هغه دا چې مسلمانانو ته پکار دي چې د رب العالمین د رحمت نه نه امید نه شي ځکه چې دغه کافران او د کافرانو مشران به رب العالمین داسې ناڅاپه د مسلمانانو په لاسونو باندې ذلیل کړي لکه څنګه چې سمامه رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وخت کې ناڅاپه د مسلمانانو په لاسونو کې باندې او اسیر شو چې ثمامه رضی الله تعالی عنه ته دغه باندې کېدل د هدایت سبب وګرځېدل نو اې د خلافت مجاهدین او د دنیا ټولو مؤمنانو مسلمانانو دا واورئ نو اوس که د ذبی الله جاهل او د مولا بیوقوف په څیر د کفار غلامان او د مرتدینو مشران په امریکایي ډالرو باندې مستي او د اسلام او مسلمانانو سره دښمنی ته کلک ملا تړلې ده نو ډیر زر به دوی رب العالمین داسې وشرموي لکه څنګه چې اشرف غني وچسره وشرمېدو اتم درس او اتمه فائدہ مجاهدینو ته پکار دي چې په خپل علاقو کې د شپې غزمه کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزمه باندې مجاهدین وستلی وو او مسلمانان د کافرانو سره په دښمنې کې نه د شپې سستي وکړي او نه د ورځې وکړي، لکه څنګه چې نبي عليه السلام خپل ملګري دې ته نه پرېښودل. نهم درس او نهمه فائده، د بندي او اسير سره نرمي کول، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله عليه وسلم د ثمامه رضي الله تعالی عنه سره وکړه، چې دغه نرمي د ثمامه رضي الله تعالی عنه لپاره د هدايت سبب وګرځېدو. لسم درس او لسمه فائده هغه دا چې کله امیر د یو بندي په آزادولو کې اختیار لري او هغه په نبوي طریقه باندې آزاد کې مجاهدینو ته پکار دي چې د امیر خبره ومني او د امیر اطاعت وکړي لکه څنګه چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو یولسم درس او یولسمه فایده هغه دا چې په اسلام راوړلو سره د انسان مخکنی ټول ګناهونه معاف کیږي نو کله چې یو کافر مسلمان شي نو داغه نه به د مخکنی دشمنی او د مخکنو جرمونو پوښتنه نه کیږي بلکې مسلمانان به ورسره د خپل رور په شان ته ژوند او زندگی کوي لکه څنګه چې صحابه وو د ثمامه رضی الله تعالی عنه سره وکړل دولسم درس او دولسمه فائده مسلمان ته پکار دي چې په یوازې ځان د کارنامې وکړي د کافرانو سره چې دغه کافران اسلامي حاکم او اسلامي بادشاه ته محتاج شي لکه څنګه چې سمامه رضی الله تعالی عنه وکړه او د مکه مشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محتاج کړل او هغه ورته سوال وکړ دیارلسم درس او دیارلسمه فائده هغه دا چې کله د مسلمانانو امیر شهید یا وفات شي نو مسلمانانو ته پکار دي چې خپل منهج او خپل لار پرې نګدي او په دې خپل منهج باندې کلک ودرېږي لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ثمامه رضی الله تعالی عنه او نور صحابه په خپل منهج او جهاد باندې پاتې شول او کلک ودرېدل څوارلسم درس او څوارلسمه فائده هغه دا چې د نبی علی صلوات والسلام د وفات نه پس مختلفې ډلې جوړې شوې دي او د اسلام او مسلمانانو سره جنگ کړي دي خو نن هم د مختلفو تنظیمونو او ډلو په شکل کې خلک د جهاد او مجاهدینو په نوم باندې جنگونه کوي او خلک دې ته فساد وایي خدایات ساتل پکار دي چې د خلافت اسلامي جنګ چې دی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د نورو صحابهو په شان جنګ دی ځکه چې د خلافت مجاهدین د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شان اسلامي خلافت او نبوي منهج غواړي خو بل طرف ته د طالبانو او القاعدې وغیره جاهلانو په شان خلک او د مسیلمة الکذاب لمسیان بیا کفر او د کفارو غلامي او نظام غواړي. پنځلسم درس او پنځلسمه فائده هغه دا چې د هر صحابي سیرت چې مونږ او تاسې وګورو نو دا به پکې خامخا وي چې جنګ او جهاد، زخمي کیدل، شهید کیدل، خو اوس د مسلمانانو څه حال دی؟ هر سړی دې پکې سوچ وکړي. څوک په یو مرض باندې مري او څوک په بل مرض باندې مري او د کفري قانون او نظام لاندې او د کفري حاکم او بادشاه لاندې د ذلت ژوند او زندگی کوي رب العالمین دې مونږ او تاسې زړونه او نفسونه پاک او صفا کړي مؤمنانو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د اسلامي قانون او نظام لاندې د ژوند کولو توفیق راکړي رب العالمين دې مونږ او تاسو ته تمکين راکړي رب العالمين دې مونږ او تاسو ته اسلامي او نبوي حکومت راکړي رب العالمين دې مونږ او تاسو د دې شرکي او کفري حکومتونو او د دې شرکي او کفري نظامونو نه وساتي رب العالمين دې مونږ او تاسو د دې ذلت دې ژوند نه وباسي او رب العالمين دې مونږ او تاسو ته د اسلامي قانون او نظام لاندې د نبوي قانون او نظام لاندې